سورۃ التین مکی سورۃ په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې پنځه نوي نزول کې رسل د بروج ناتیشتم داوه د سورۃ اثبات د توحید په دلایل نسلی او شرعی عربت یعنی اصول اربع ذکر کړی او شجاعت ورکړي چې دا مسله بیان ربط اثبات د رسالت سره کې دلته بیان د توحید او آخر کې صبر د دې والتين شاهد دې تین والا انذر والا وتور سینین او شاهد دې هغه د غرب رکې دي کې والا موسی په دې شاهد کې جواب وهذا البلد الامين او شاهد دې دا کړه دا امن والا دې یا دا پیغمبر په دې شاهد دا گواهان ذکر کړي یا مقام د هجرت یقینا پیدا کړی د انسان کی احسن تقویم په خیسته صورت کې خیسته شي عیسی بن موسی هاشمی ابو جعفر منصور خواص کې سوار لسمې سپوږمۍ ده خپلې ښځې سره سپوږمۍ کې ناست دی جذبه کې راغی بې کتلې سپوږمۍ نه ښایسته نه یم په ما ته راغله او ښځه لاړه پرده یې وکړه په دین باندې پوه ښځې چې اوس پردی سړی تمام شپه یوازې پریشاني وکړي بادشاہ ته خبره ورسېده علما یې ټولو یې ښځه پېته راغله شاګرد چې دور کوي استاد دې سره کوي ثم رددناهم بیا می واپس کړی لرم مؤمن یا کافر لاندې دلاندې سورې حج کې تشریح دي پګرا کسان چې ایماندار دی عمل کې نه دي د پر به اجر به انتها به حساب سنت جاری کا عمل نه خسته